هغه وویل خدنو لکه څنګه چې تا زه په گمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس تا په نیغه لار کې د خلکو ته کینم د مخې او د رستو د خی او د ګز هر طرف نه به دوی راګیروم او تبا د دوی نه اکثر خلک بیا شیطان هغوی دوانو ته وسوسه وکړه چې دا غوی د شرم ځایونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغوی ته ښکارا کړی هغه هغوی ته وویل ستاسو رب چې تاسو د کمی ونی نه منع کړی یې د دې وجه د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې تاسو نه چې تفریختي جوړی نشي هغه دواړه رو رو په دوکه سره په خپل لاره راواړول اخیر دا چې کله هغوی داغه ونی مزه وسکله نو دوانو ته د یو بل د شرم ځایونه ښکارا شو او خپل بدنونه د جنت په پانو پټول شروع کړل بیا ورته خپل رب आवाज وکړو ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اے د آدم اولادا مونږ تاسو ته جامې نازلې کړې دي چې تاسو د بدن د شرم ځایونه پټ کړئ او ستاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وی او بهترین جامه د تقوی جامه ده دا د الله د نخونه یو نخه ده او الله راته د داسې کار کولو حکم کړی دی دوی ته وایا چې الله د بے حیاي حکم هیڅ کله نه کوي آیا تاسو د الله په نوم پوری هغه خبرې تړې چې داغه پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی قل امر ربي بالقسط اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خو د راستۍ او د انصاف حکم کړی دی او داغو حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو داغه لپاره خالص کړی وي چا د الله هغه خایس حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو د پاره راایستلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه منع کړل ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو د پاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی د پاره وي د بې شرمۍ کار که ښکاره وي او که پټ او ګناه او د حق خلاف زیاتې او دا چې تاسو د الله سره داسې څوک شریک کړئ چې داغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چې د الله په نوم داسې خبره وایي چې داغه په حق لا يحزنون او الله د پیدایش په شروع کې دا خبره صفا ویلی و چې اے د آدم اولادا یاد ساتئ چې تاسو ته هم تاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو چا چې د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاح وکړه نو داغه د پاره یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصہ برابر رسی د هغه وخت پورې چې کله زمون را لېګل شوی فرښتې داغوی د روحونو اغستلو د پاره راشي په دغه وخت کې به فرښتې داغوی نه تاسو کړی چې اوخه اوس کمزې دي تاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغه ته आवाज کولو الله به فرمایي زه تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته تاسو نو مخ کې د پیریانو او د انسانانو تیر شوی ډلې تللی دي هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکنی ډلې باندې لعنت وایي تر دې پوري چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنې ډله به د مخکنې ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږه گمراه کړو نو دوی له د ور د چند عذاب ورکړه په جواب کې ورته الله فرمایي د هر ډلې د پاره د چند عذاب دی نو داغوی د پاره به د اسمان دروازې هرگز بیرته نکړي شي داغوی جنت ته تلل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنې په سوري کې د اوخ تیرېدل ناممکن دي مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله میلاویږي اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون او د دې برخلاف چې چا زمونږه آیاتونه منل دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږه هر یو داغه د خپل طاقت ذمہوار ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی همیشه اوسي د هغوی په ځلونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لري کړو دا غوی لاندې به نهرونه بهيږي او هغوی به وایي چې سنا خاص هم الله لره ده چې مونږ ته دا لار وښودله مونږ خپل لار نشو موندلې که الله مونږ ته لار نه خودلې بیا به د جنت خلک دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږه هغه ټولي واده ټیک بیا مونږلې کمی چې زمونږ رب زمونږ سره کړی وي آیا تاسو هم هغه واده ټیک مونږلې کمی چې تاسو رب تاسو سره کړی وي هغه به جواب ورکړي او او ورته به आवाज وکړي چې اوملیدل نن نه ستاسو ډلې پري ستاسو په کار راغله او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی ګڼلو او ولی دا جنتیان هغه خلک نه دي چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي نن صرف هغوی ته ویل شو او د دوزخ خلق به د جنت خلکو ته اوازونه کوي چې سلګي شان او بو په مونږ باندې راواچوي یا چې کم رزق الله تاسو له درکړې دي دا غینا سره وغورځوي هغه به ورله جواب ورکړي چې الله دا دوه سيزونه په هغه حق منکر خلکو باندې حرام کړی دي چې هغه د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړی و او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو مونږ دې خلکو ته داسې کتاب راوړې دي چې هغه مونږ د علم په بنیاد باندې خپ تفصیل سره بیان کړي دي او د مؤمنانو د پاره لار خودونکې او رحمت دی هل ينظرون الا تاويله په کوم ورځ چې هغه انجام مخ ته راشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړي وو هغه به وایي چې واقعي زموږ د رب رسولان د حق سره راغلي وو نو آیا اوس به موږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زموږ په حق کې سفارش وکړي یا دی مونږه دوباره واپس الیګل شو د پاره د دې چې مخکې مو سکول اوس داغه په ځای په بل طریقې کار وکړو دوی خپل ځان په نقصان کې واچو او هغه ټول درو چې دوی د ځان نه جوړ کړی وو نن د دوی نه ورک شو ان ربکم الله الذی خلق چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول داغو دا فرمان تابع دي خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم د هغه دی او حکم هم فقط د هغه چلیږي ډیر برکت والده كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او هغه خاص هم الله دی چې هواګانی د خپل رحمت نه مخکي مخکي د خوشخبری سره را لېږي بیا چې کله دغه هواګانی د وبونه ډکی وریزي او چتی کړي نو هغه یوې مړې ځمکې ته بوزي او هلته باران اوروي د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي دا مه روي چې تاسو رب د نوح عليه السلام د قوم نه رستو تاسو داغوی په ځای کې نه ولای او تاسو یې خطا قطور کړئ پس د الله د قدرت نه یاد لرئ امید دې چې تاسو به خلاصې بیا مومئ هغوی جواب ورکړو ښا ته مونږ ته د دې د پار راغلي چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږه پلار نکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو خدنو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږه یروي کچري تو رښتینی یې هغه وویل ستاسو د رب لعنت په تاسو وشو او د هغه غضب در باندې راغی آیا تاسو زما سره په هغه نمونه باندې جنگ کوئ چې تاسو او تاسو پلار نکونو کې خفدلې دي او چې داغه د پاره الله هیڅ سند نه دی نازل کړي خدنو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم تاسو سره انتظار کوم یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نورستو تاسو داوی په ځای کې نه ولای او تاسو ته په ځمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو دا غې ځمکه په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوي او دا غې غرونه د کورونو په شکل کې راکنه نو داغه د قدرت د نخونه مبه پروا کېږي او پزمکه کې فساد مپورته کوي او صالح علیہ السلام داغوی د کلی نه اوتلو او دای ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته در ورسوو او ما تاسو ډیر خیر ولټوو خو زه سو کړم چې تاسو خپل خیر لټون کی نه خوښوي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او مدين والو ته مونږ د هغوی رور شعیب ولېګو هغه وویل اے زما قومه د الله بندگی کوئ داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو تاسو تاسو د رب د طرف نه صفا لار خودنه شوی ده نو پیمانه او تول پوره پوره کوئ خلکو له د هغوی په څیزونو کې تاوان مه ورکوئ او په ځمکه کې فساد مه کوئ هر کله چې د دې اصلاح شوي ده هم په دې کې ستاسو خیر دی که تاسو واقعي مؤمنان یئ داغه د قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیبا مونږ به تا او هغه خلک چې ستا سره ایمان راوړی دی د خپل کلی نه وباسو او یا با تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو مونږ به په الله باندې دروغ ویم کې شو کو مونږه ستاسو ملت ته واپس راغلو هر کله چې مونږ له الله د دې نه خلاصې را کړې دي زمونږ د پاره دې ته واپس کېدل خو اوس اډو ممکن نه دي بغیر د دې نه چې زمونږ رب الله داسې وغواړي بیا موږ د هغوی بدحالي په خوشحالۍ بدل کړه تر دې پوري چې هغوی ښه ترقی وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زمون په مشرانو باندې هم خې او خرابې ورځې راغلي دي نو اخر دا چې مونږ هغوی ناصافه راونیول او هغوی د ځان خبر هم نشو کم خلک چې د تیر شو خلکو نه رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغه ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچري مونږه اوغاړو نو هغه په دې خپل ګناهونو باندې رانیول شو خو هغه د عبرتناکو خبرونه بے پرواهي کوي بیا د دغه قومونو نه رستو چې بر ذکر کړی شوی دی مونږه موسی علی السلام د خپل نه سره فرعون او داغه دا قوم سردارانو ته الیګو خو هغه هم زمونږ د نه سره ظلم وکړو نو وګوره چې د دغه مفسدانو چې وګرځوه خپل همسا د غرزول سره په هغه ساعت دا غوی د دروغ جادو تیرول شروع کړل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې سو هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو فسوف تعلمون فرعون ویل آیا تاسو زما د اجازت نه مخکې په د باندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړي وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي خدنو د دې نتیجه بدرتا او زر معلوم شي ته چی په کومه خبره زمونږ نه بدله اخیستل غواړی هغه د دې نه بغیر بل هیڅ نه ده چی زمونږ د رب نخی کله زمونږ مخی ته راغلی نو مونږ په هغه ایمان راوړو اے ربا په مونږ صبر راووروه او مونږ د دنیا نه په داسې حال کې واخله خدا غوی دا حال وو چې کله به خه زمانہ راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله چې به خراب زمانہ راغله نو موسی علی السلام او داغه ملګری به د ځان د پاره سپیره غنل او حال دا دی چې په حقیقت کې داغه سپیرواله خو د الله سره وو اخر دا چې مونږ په هغه باندې طوفان ولېګو ملخان مو په ورپرې خودل ګونی مو پکې خوار کړل چیندخانو پکې ډېر کړل او وینې مو پی راو ورولې دا ټولې نخې مو جدا جدا او خودلې خو هغه په سرکشي کې لاړل او هغه غټ مجرمان خلک وو کله چې با په هغه باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه کو په دې ځل تا زمون نه دا مصیبت لری کړو نو مونږ به ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل بستا سره اولیګو او د هغوی په ځای مونږه هغه خلک چې کمزوري ګڼل شوي وو د هغه ځمکې د مشرق او د مغرب وارثان کړل کوم چې مونږه د برکتونو نه ډکه کړی و د غشان د بنی اسرائیلو په حق کې ستا د رب د خیر وعده پوره شوه ځکه چې هغه د صبر نه کار غستلې وو او د فرعون او داغه د قوم هغه ټول هرڅه چې جوړول به او پورته به خېجول مونږه برباد کړل بنی اسرائیل مو د سمندر نه پورستل بیا هغوی روان شو او په لار کې په یو داس قوم ورغلل چې د خپل یو څو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوې و هغوی وویل اے موسی علی السلام زمونږ د پاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي او رستو مو ورپسې لس ورځې نورې زیاتې کړلې دغه شان داغه د رب مقرره موده پوره څلوېښت ورځې شوه موسی علیه السلام چې تلو نو خپل رور هارون ته وویل چې ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفه شوې او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کونکو په طریقه باندې مزه الله او فرمایل تما نشلی دله هو لګ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو تو بیا مالی دلی شي خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوخ کار کړه نو هغه یې زری زری کړو او موسی علی السلام به هوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دې ستا ذات زتا ته توبه وباسم خو کو هغه هر څنګه نه خو ویني خو هیڅ کله به په هغه ایمان را نه وړي کني غلارا دا غوي مخ ته راشي خو پاغه بنزي او کو کګلارا ورته په نظر راشي نو پاغه بزي دا زکه چې هغه زمونږ نخي دروغ وګڼلې او دا غینه بے پروايي کوله تختی وګرځولې او د خپل رور هارون علی السلام د سر ویختې راونیول او رایخ کړ هارون ورته وویل اے زما د مور زویا د خلکو زه دباو کړم او نږدې وا چې وجلې وې ته دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا هر کله چې دا خلک یوې سختي زلزلې راونیول نو موسی علی السلام عرض وکړو اے زما ربا چې ستا خوښه وه نو مخکې دې دوی او زه هلاک کولی شو آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاکوي چې هغه په مونږ کې یو څو بیوقوفانو کړی و دا خو ستا یو ازمیښت وو د دې په ذریعه چې ته څو غواړې هغه په گمراهۍ کې اخته کوي او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوي زمونږ سرپرست هم يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او زمون د پاره د دې دنیا خېګړه هم الیکا او د آخرت هم مونږ ستا طرف ته رجوع کړه جواب شو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه لور کوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی چې په دې پیغمبر امي نبی صلی الله علیه وسلم پسې روان شي چې ذکر یې هغه ته په خپل تورات او انجیل کې ملاويږي هغه هغه ته د نیکۍ حکم کوي د بدای نه منع کوي دا غوي د پاره پاک سيزونه حلالوي او ناپاک سيزونه حراموي او دا غوی نه هغه جرمونه لري کوي کم چې دا غوی د پاسه انبار کړی شوی وو او هغه بندونه پرانځي په کم کې چې هغه مضبوط تړلې شوی وو نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او داغه حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغه سره نازل کړی شوی دا نو هم دغه نجات مندونکي خلک دي وایا چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته د هغه الله د طرف نه را لېګل شوی پیغمبر یم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهي مالک دی داغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر علی ګل شوی امي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله او داغه حکمونه مني او هر کله چې د موسی علی السلام نه خپل قوم او بو غختله نو مونږ ورته اشاره وکړه چې فلانه ګټ په خپل همسا اوه نو په هغه ساعت دا ګټ نه دولس چنې راوتلې او هر ډلې د خپل او بو ډلو ځای مقرر کړو مونږ په هغه باندې د وریځي سورې وکړو او منو سلوامو پری نازل کړه خورای هغه پاک سيزونه کم چې مونږ تاسو له درکړې دي فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون خو کم خلک چې په هغه کې ظالمان وو هغه ته چې کم خبره ویل شوی و هغه بدل کړه او نتیجه یې دا شو چې مونږه داوی د ظلم په بدله کې په هغه باندې د اسمان نه عذاب راولېګو دوی ته هغه واقعه ور یاد کړه چې د دغه ځای خلکو به د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخې ته د اوبو سر لراتل او د خالی د ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې به نه راتلل او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي او وایي چې امید دې مونږ ته به معافي وکړي شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخې له راځي نو بیا یې په منډه اخلي آیا د دوی نه د کتاب وعده نه دا غستل شوی چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي او دوی په خپل لوستل دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او څه چې په دې کې لیکل دي هغه یاد ساتئ امید دی چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او هغوی په خپل خپل نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تپوسی تری کړي وو چې آیا زستا سو رب نه يم هغوی اویل ضرور هم تو سمون رب یې مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې د پاره داسي وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوایې چې مونږه خود دې خبرې نه خبر نه وو او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه سړي حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړې وو خو هغه د هغه د پابندۍ نه ځان اوستو اخر دا چې شیطان ورپسې ولګېدو تر دې پوري چې هغه په گمراهانو کې شامل شو نو حالي د سپي په شان شو چې کو ته په حمله وکړې نو هم جبه زړندوي او کو ته پرېګ دې نو هم جبه زړندوي هم دغه مثال دی د هغه خلکو چې زموږ آیاتونه دروغ غني ته دوی ته دا قصه اوروا کې دې شي چې دوی څغور فکر وکړي چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ لپاره پیدا کړی دي دا غوی سره زړونه شته خو هغوی په سوچ نه کوي دا غوی سره سترګې شته خو هغوی په قتل نه کوي دا غوی سره غوګونه شته خو هغوی په اوریدل نه کوي هغوی د زناورو پشان دي بلکې دا غوی نه هم زیات بد دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي پاتې شو هغه خلک چې زمونږه آیاتونه درو ګڼل دي نو هغوی به مونږه درجه په درجه په داسې طریقه د تباهی طرف ته بوزو چې هغوی به د ځان نهډو خبر نه وي زه هغوی له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر سخت دی او د الله پیدا کړی شوی سسیسته هم په غړې دل سترګو اون قتل او آیا دوی دا سوچ هم اون کړو چې شاید د دوی دا ژوند مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي بیا اخر د پیغمبر د دې خبردارې نه وستو بل څه خبره داسې کې دي شي دا خلک ستانه تپوس کوي چې اخر د قیامت هغه وخت به کله راځي ورته وایا د دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهروي په اسمانونو او پزمکه کې به دغه وخت ډیر سخت وي هغه په تاسو باندې ناسا پرازي د څه نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچري ما ته د غیب علم وې نو ما به د ځان لپاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیڅ څه نقصان نه رسیدو زه خو صرف خبردارون کې او زیره ورکون کې يم دا خلکو د پاره چې زما خبره ومني چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په خزه باندې ورخور شو نو داغه یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به ګرځاو را ګرځاو بیا چې کله هغه درنه شو نو دوانو په شریکه د خپل رب الله نه دعا اوختله آیا دا غوی لاسونه شته چې پاغه نیول وکړي آیا دا غوی سترګې شته چې پاغه وګوري آیا دا غوی غوګونه شته چې پاغه واوري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راو غواړي خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف بلکې که تاسو هغوی لا نیغې لارې ته د راتللو دعوت ورکړی نو هغوی ستاسو خبره اورېدې هم نشي په ظاهره خو تاسو ته داسې ښکاري چې هغوی ستاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغوی هیڅ هم نه ویني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو صرف په هغه وحی پسې زم چې زما رب ما ته را لېږلې ده دا د بصیرت یعنی د پوهې رڼاګانې دي تا د رب د طرف نه او هدایت او رحمت دی دا خلکو د پاره څوک چې دا قبول کړي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزړ کې پاجزه او پیر سره او په جب باندې هم پرو اواز سره ته په هغه خلکو کې مکیږي چې هغه په غفلت کې پراته دي آیت سجده بشکا کمی فرښتې چې ستا د رب په حضور کې مقرب دي هغه هیڅ کله د خپل لوی په غرور کې داغه د عبادت نه مخ نه اړوي او داغه تسبیح بیانوي او داغه په مخ کې ټټي اوسي